اوس د درېمې روکو ترجمه او ته په دې کتاب کې د حضرت ابراهیم ذکر وکړه هغه ډېر رښتینی سړی و پیغمبرو هغه وخت د یاد ساتلو قابل دی چې هغه خپل پلار ته ووي چې زما بابا ته ولې د داسې سیز عبادت کوي چې نه اوري نه ویني او نه ستا لږ ډېر په کار راتلی شي بوتان ای زما پلار ما څخه داسې علم راغلی دی چې هغه تا ته نصیب شوی نه دی یعنی پیغمبري او د هغې په ذریعه زه خدای پوه کړم نو زما پیروي وکړه زه به درته سمه لار وښایم ای زما پلاره د شیطان عبادت مه کوه یعنې د هغه خبره مه منه ځکه د هغه خبره منل دا د هغه عبادت شو شیطان خو بېشکه چې د رحمان نافرمان دی ای زما پلاره ما سره دا اندېښنه ده یعنې خطره ده راسه چې چرته په تا باندې د رحمان د اړخ نه عذاب را نشي نو ته به د شیطان ملګری پاتې شي ځکه شیطان هم دوزخي دی او ته به هم شي آزر ورته ووی چې ښا ابراهیمه ګنې ته زما د معبودانو نه اورېدلی که ته د خپلو خبرو نه منه نه شوې نو زه به د سنگسار کړم په ګټو به د مړکم او زما د مخې ده تر یوې مودې پورې پړړه شه حضرت ابراهیم ورته وی پتا دې سلام وی یعنی اسلام علیکم معافی غواړم زه به سره بیا باس نکوم چې اثر نکې نو څوک زه به ستا په حق له خپل کردګار نه بخانه غواړم بشکه چې هغه په ما ډیر مهربان دی او زه تاسو نه هم په ډډه کېږم او د هغې بوتانو نه هم چې تاسو یې د الله نه بغیر بلنه کوئ او زه به د خپل کردګار بلنه کوم زما یقین دی چې زه به د خپل کردګار نه په خواص کولو کې محروم نه پاتې کېږم یعنی خدای به مثال قبلی بیا چې حضرت ابراهیم دا خلقونه او د هغوی د معبودانو نه پړړه شو نو مونږ ورله زوی حضرت اسحاق ان مسیح حضرت یعقوب علیه السلام ورکړل او هر یو مو پیغمبر کوم هل تعلم له سميا اوس د سلورم رکو ترجمه او ته په دې کتاب کې د حضرت موسی علی السلام هم ذکر وکړه بشک هغه د الله چون کړه بندو یعنی غره بندیو او رسول او نبی وو مونږ هغه ته د کوه تور د خي اړخ نه आवाज ورکو او هغه مو ځان ته را نږدې کړو د راز په خبرو یعنی راز مو څوک او هغه ته مو د خپل مهرباني په وجه داغه ورور هارون د نبی په حیثیت وبخو یعنی هغه ور سره پیغمبر کو داغه په سفارش او ته په دې کتاب کې د حضرت اسماعیل ذکر هم وکړه بشکه چې هغه د وعده ډیر رښتینی و او رسول او نبی وو او هغه به خپل خلکو ته د مانزه ادا کولو د زکات ورکولو حکم کولو او د خپل کردګار په نس ډیر غوریزو او ته په دې کتاب کې د حضرت ادریس علی السلام ذکر هم وکړه بهشکه چې هغه ډیر رښتینی وو نبی وو او مونږ ډیر اوچته مرتبه ته ورسولو چې پیغمبرم کو دا نه چې اسمان ته ختل دا هغه کسان دي چې الله پر انعامونه ورولې دي د زنو نورو پیغمبرانو سره چې د حضرت آدم په اولاد کیو او ځنې د هغه چا په نسل کیو چې موږ د حضرت نوح سره په کشته کې سوار کړیو او ځنې د حضرت ابراهیم او د حضرت یعقوب د نسل نو او دا ټول پاغه خلکو کې شاملو چې مونږ ورته هدایت کړو او مونږ خوښ کړیو او هر چره چې با د هغوی په وړاندې د رحمان آیاتونه ولوستې شو نو په مځکه به پړ مخې پریوتل چې سجدي او جړاګانې به کولی بیا د هغوی نفس ته بعضې داسې ناخلب د هغوی په ګدۍ کې ناستل چې منځونه یې برباد کړل او په خواهشاتو پسې روان شو نظر به تباهی ته ورمخامخ شي ها چا چې توبه وستا ایمان راوړو او د نیکه کارونه شروع کړل نو داسې خلک به جنت ته ونه نوځي او د هغوی به هیڅ تاوان نه کیږي هغه جنتونه چې تل تر تله د استوګ نه قابل باغونه دي چې داغي وعده رحمان خوده په غیب باندې خپل بندیانو سره کړی دا یعنی بندیانو لیدلی نه دي بشکا داغه وعده خامخه پوره کیدون کې ده په دغه جنت کې به هیڅ قسم له پوزول خبره نه اوري خو بس د سلام اوازونه باوري او هغوی ته به پکې سبا بیګا روزي ورکې دی شي دغه خو یو جنت دی چې مونږ به په خپل بندگانو کې داسې کسان د هغې وارثان کوو چې فرېزګار وي او مونږ پر اختې نه را کوزیږو دا د جبرئیل علی السلام د طرف نه خبره ده چې محمد علی السلام ویلو چې تاسو ټیم په ټیم راځئ چې ملاقات کیږي نو هغه وي خو ستا د کردګار په حکم ټول د هغه مال دی څه چې زمونږ وړاندې دي او څه چې زمونږ شاته دي او څه چې د دې په منځ کې دي او ستا کې دګار هیڅ خبره هیرون کې نه دی هغه د اسمانونو او د مزکی او د مین تر مین ټولو سیزونو کردګار دی نو ته یوازې د هغه عبادت کوه او هم د هغه په عبادت کې ټینګ ولاړ اوسه ګینې تا ته د هغه په شان نو لا بیا به هم ژوندې د قبر نه راایستې شم خدای وی خګنې دغه انسان ته دا یاد ندی چې مونږ دې یو ځل په خوا پیدا کړو چې دې لا هیڅ هم نو نو ستا د کردګار قسم دی چې مونږ به دي خاماخا راجمع کوو او شیطانان هم بیا به دا ټول د دوزخ نه چاپېره حاضر کړو چې په ډوګو به غورځېدلې پراته وي یعنې په ګونټو بیا به د هر یو ټولي نه هغه کسان بیل کړو چې د رحمان خدای نه په سرکشي کولو کې د ټولو نه پیش پیشو یعنی وړاندې وو ډیر سرکشان به تی جدا راو بسو بیا مونږ هغه کسان هم ډیر خپی جنو چې هغه ته د ورننېستلو زیات قابل دي او په تاسو کې داسې هیڅ څوک نشته چې تر هغه پورې به ورتګ نه کوي یعنی د دوزخ غاړې تبار سو کورځي خو دوزخیان به پکې غورځيږي او جنتیان به تې په پولیس ویرات نیغځي دا ستاسو په کردګار باندې لازمه خبره ده چې خامخا به پوره کیږي بیا باغه کسان بچ کړو چې د الله نه ویریدل او ظالمان به پکې دننه پاتې پریږدو په ډوګو غورځېدلی او هر کله چې دیو ته زمون سرګندې نخې واورولې شي نو څوک چې کافران دي هغوی د ایمان خاوندانو ته وایي چې په مونږ دواړو فرقو کې د چا ځای بهتر دی او د چا میلس خسته دی او که مونږ خیسته او بهتری نو خو مونږ خوشو د قیامت په ورځ بم خي حال دا چې د دیو نړوم به مونږ څومره ډیر ټولی هلاک کړی دي چې هغه د دین هم سیواو فساد او سامان او په مال او دولت کې اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته وایا چې څوک په گمراهۍ کې پراته دي نو رحمان خدای هغوی لا پورا پورا مهلت ورکوي تر دې چې د کوم سیز ور سره وعده شوی ده هغه په خپل سترګو ویني یا د دنیا عذاب او یا قیمت نو دا به ورته معلومه شي چې د چا ځای خراب دی او د چا لخکرې کمزوري دي او الله د هدایت خاوندانو له د هدایت سامان زیاتوي او کوم نیک کارونه چې باقی پاتې شي هغه ستا د کردګار په نز په ثواب کې هم بهتر دي او انجام هم ډیر بهتر دی خګنې تاغه سړی ولید چې زمونږ د نخو نه انکار کوي او دا وایي چې مال خو به مال او اولاد خامه خرا کې دی شي نو غني دته د غیب خبر راغلی دی کنه دو د رحمان خدای نه سلو زغسته دی نه دا سي نه ده هم د هغه وینا دا به اوس لیکو او داغه د فاره به عذاب زیاتو او داغه د ویل خبره به هم مونږ وارثان پاتې کیګو او مونږ تبا یک یوازې راځي او دی د الله نه سیوا ځان له نور معبودان نیولې دي چې د دې د فاره د ملاتړ باعث شي چې هغوی کفر او ګناه ته ګرموي نو ته د دې په حق له تلوار مکوه مونږ په خپل د دیو کارونه شمیرو سزا به په هغه ورځ ورکو په کوم ورځ چې مونږ ټول پرهیزګار خلک د رحمان خدای میلمانه کړو او مجرمان د دوزخ غاړې ته اوږې تیږي وشړو د سفارش اختیار به هیڅ چاته نه وي بغیر د هغه چانه چې د رحمان خدای نه یي اجازه ته غستې وي او دا خلک وایي چې رحمان خدای ځان له اولاد نیولې دی دا تاسو دومره خراب خبره کړې ده چې هیڅ بعید نه ده چې په دې وینا باندې اسمانونه راوښليږي ام زکه پر ټوټي ټوټي شي دونه خطرناکه خبره ده او غرونه په وجړه کیږي او راور غړي په دې خبره چې خلکو رحمان خدای ته د زوی نیولو نسبت کړی دی او دا خبره په هیڅ وجه د رحمان خدای لایق نه ده چې هغه د ځان له زوی ونیسي څومره څوک چې په اسمانونو او په مځکه کې موجود دي دا هر یو به رحمان خدای ته د بنده په حیثیت تذیریږي هغه دا ټول سیزونه یې حاته کړي دي او خی شمیرلی دي او هر یو به ورته د قیمت په ورځ یک کې یوازې حاضریږي بېشکه چا چې ایمان راوړی دی او د نیکۍ کارونه یې کړي دي رحمان خدای به د خلکو پړونو کې د هغوی په حقله مینه محبت پیدا کړي نو موږ دا قرآن ستا په ژبه ځکه آسان کوم چې ته د دې په ذریعه پرېزګارو ته زیری ورکړي او د دې په ذریعه جګړمار خلک ویروي